صالح علیہ السلام اویل اے زما قومه تاسو په دې خبره هم څه غور کړی دی چې کو چری زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه په ما باندې خپل رحمت هم وکړو نو د دین وروسته به د الله د گرفت نه ما څوک بچکړي کزه دا هغه نافرمانی وکړم تاسو زما هیڅ پکار نشه راتلې بغیر د دینا چې ما نور زیات په نقصان کې واچوي